او لانه آلة صالحة لاداء اصل الغرض یا هغه آلة صالحه وی لپاره دی ادا دی اصل غرض کاملا وافرا نو په هغی کی سبا ا وافران تامن معنی صرف په هغه کی سبا چه راتلی شی رخصت راتلی شی و هذا القسم من شانه او دا قسم بیا هغه ده چه ددی شان نه داده ان یرخص فیه عند المکاره چه مست مکاره په وخت باندی او د یو مجبوری په وخت باندی بیا پدی کی چه راشی رخصت راشی قبلې ته مخ کول دا د دې وجې نه ضروري وو چې د هغه قبلې څه راشي عظمت راشي ځکه چې کعبه د شاعر الله نه وه دې تعظیم پکار ده او دې تعظیم بل اعلی معیار مونږ خوا ته د دې نه نه شریعت دې وجې نه دا مقرر کړ چې انسانانو کې به اله د دې عظمت راځي چې پنځه وخته په لمانځه کې دې ته څه کوي توجه کوي او مخ کوي نو دا هغه د دې ته مخ کول دا هغه مرتبه تکمیلیه ده نو اوس سبا چی دی پته نه لګی چی دا کعبه کوم طرف ته ده نو څه به وکی په دی کی رخصت راغی چی تحری به وکی سوچ به وکی بس چی ظن غالب کوم خواله راشی چی یاره دی طرف ته به یی بس هغی طرف ته دی کئی مونځ کئی نو په دی کی دا رخصت راغی کنه راغی دارنګی و ترک ستر العورت لمن لا یجد صوبا یو سړی جامه نه میندی جامه نه میندی نو په دې کې اوس چدا رخصت تا چدا رخصت تا نو دې دې مقصد دا ده چې کینی او پناست باندې دې چې کوي مسکه دا څنګه چې سم او اشاره دې کوي دا څنګه چې سم هغه کوي رکوع سجدی او مقصد پولاړ نه بیا خو بهر شي چې آیای نه نه دونه قدر مقصد دا چې د طبيعت چدا اجازه تا دا مسله په دغه مونږ باسو په دغې قاعدې باندې چې دا هغه یو تکمیلي درجه وه ځکه اوس په دې کې څه راغی رخصت راغی وترک و ترک الوضوء الى التیمم او دارنگ ترک تے او داس کے رخصت تا گورا الى التیمم تیمم طرف تا لمن لا یجد ماء چی چوک وبنمین دے دارنگ رئیس و ترک الفاتحہ تے لکه ما مخکې تر تاول نه مثال پیش کړ او ترک فاتحه کې ګور رخصت ته الی ذکر من الاذکار لمن لا یقدر علیها او اصل خو په رکوع او سجود کی هغه چه ده تعظیم ده نو دا هغه مرتبه اصلیه ده دی ارکانو ده نو داسی یو عمل به یی دی یو شی به یی چه هغه چه هغه تعظیم چه وی پروتی چه کم سے کم هغه اشاره به یی نو بیا هغه تعظیم یو پیکر محسوس نو په مرتبه اصلیه دی ارکان او شرایطو کی رخصت نی بلکه په هغه مرتبه تکمیلیه کی چه وی رخصت وی تاسو په دې خبره پوه شلو چه شاه جی نمبر ایک دوم اصل دادا یو خو اصلی حکم وی چه کوم په عزیمت کی وی نو دی هغه اصل حکم چه کوم بدل وی په رخصت کی هغه بدل به داسی شای وی چه هغه به مذکر دی چا وی اصل وی چه هغه اصل به تا ته تر یادی او هغه بدل به داسی شای وی چه هغه به نائب وی ابدل فی الرخصت پداسی وی چا به مشعر وی پدی خبر باندې چه زدی هغه اصل شی چه نائب یا او زدی ایغ چه بدل یا داسی نه چی هغه بدل فی الرخصت هغه اصل شی سره بلکل هیچ مناسبت قدر نی نه داسی با نی داسی با نی لکه مثال رکوع نه اشاره بدل وی سجود نه اشاره بدل وی نو سپ ایغ اصل حالت معنی چوی مشعر وی اغا لگ او اغا بلا لگ دیرا یا اوبه هم پاکون کی دی او خاوره هم چه ده پاکونکې ده ولې خاوره ته چاکو دې ګند شي په سر واخلې په صفا یې کړې کنه خپه دې ګند شي په ځمکې باندې ومږې کنه څپلۍ دې ګند شي ومږې په ځمکې څنګه صفا شي نو ځکه مقصد دا چې خاوره رخصت راغی بیا دې ضرورت په وخت باندې چانه وبونه نو داس شیب بدل را درمی چی اغا بدل, بدل فی الرخصت اغبا اصل حکم سرا څه مناسبت قدری وی دی دی وجه نه چی دا بدل بیا مذکر دی چا وی بدل هغه مذکر دی هغه اصل شی وی او مذکر او مشعر وی پدی خبری باندی چی زه دی هغه چه یم بدل یم او زه دی هغه نائب یم دویم اصل دادا دویم اصل دادا والاصل الثانی اصل ثانی دادا انه ينبغي چ مناسب دا ان يلتزم في البدل چ التزام وکړای سی په بدل کې شیء انداس شی یذکر الاصل چی هغه مذکر وی اصل لره ویشعر هغه مشعر وی پدی خبری باندی مشعر وی پدی خبری باندی بانه نایبه چی دای نایب دا او دای بدل دا وسره او راز پدی کی دا دا تحقیق الغرض المطلوب من شرع الرخص تحقیق تی اغا غرض مطلوب دی مشروعیت تی رخصنا دا رخص مشروع شوی دی دین چی کم مقصود دا چی اغا حاصل شی اغا مقصود سو د رخصو نه د رخصو مشروعیت نه خو مقصود دا و چی هغه عمل دی له ذهن نه بلکل ونوزی نو داسی یو رخصت کی هغه شای پکار ده چی هغه اصل پاره چی وی مقصد دا ده چی مذکر وی نو هله به دا فلسفه بیا ادا کیږی چی هغه شای به دی له ذهن نه بلکل وزی نه وهو آداء ان تبقى الالفة بالعمل الاول چاغه عمل اول سره الفت پاتی شی نو اوس که په رخصت کی داسی شی وی چی هغه عمل اول سره بلکل مناسبت نشته نو هغه الفت په بیا پاتی شی نه نو داسی شی پکار ده چی هغه عمل اول سره الفت برقرار پاتی شی نو مقصد خو دی رخصت دا وو نو داسی شی پکار ده چی هغه مقصد ورنه ادا کیږی په رخصت کی داسی بدل پکار ده شه جی ولذلک او دی وجه نه وهو آداد ان تبقی الالفت بالعمل الاول وان تکون النفس کالمنتظرا او نفس سبا هغه ته منتظر وی لکه ته تیممان کئ نو تا دغسی اودس چی په ذهن کی وی ولی چی ته تیمم کئ داسی په مخ باندی لاس راکاږی او داسی په لاسو باندی لاس راکاږی نو دغسی دی هغه اوداسه هیئت په ذهن کی غړیږی او دا هغه دی پاره یو قسم مذکر وی او ته دی دی منتظر یی چی خدایه کله به یی چی زه روغ شم چی څه وکړم اودس وکړم طهارت ولی ضروری شوی ده چی کله موزی اغوندی دی دی پاره چی د طهارت تا د غسی په ذهن کی غړیږی او دی پاره یو خاص موده ده دی وجه نه ته د غسی انتظار چی کله به موده ختمیږی چی زه بیا اصل حکم چک ادا کم او ومینځ خپی واشترط التحری فی القبلہ او دی وجه نه تحری فی القبلہ ضروری شوی ده دریم اصل دریم اصل دادا داسی عنوان تاسو ورته لګولای شو لیس کل حرج سببا للرخصه هر حرج دا سبب دی رخصت نه جوړیږي بل الکثیر بل الکثیر الوقوع بلکہ هغه سبب چې کثیر الوقوع وی فيه ابتلاء عام او په هغه کې ابتلاء عامه وی دا سبب دی رخصت جوړیدای شي دا سبب دی رخصت جوړیدای شي اوس ګوره هر سبب به سبب هر حرج دا به سبب دی رخصت نه جوړه رخصت تا چی مثال مشقت وی سفر باندې وی فعدت من ایام اخر بیا به روزه نه لري اوس پته وای چې کله خو په سفر کې دونه مشقت نه بلکې کله نه اکثر نه دونه مشقت چې کوم مقصد دا چې په مزدوری کې دا کوم الته په فصل کټای کې دا هغه کټکه او ته ایئر کنډیشن ګاډي کې پروتینو کوم کې روزي لرل آسان دي هغه دونه آسان دی دالته به پکښې وده شې اورې کراچۍ کښې به دې ملګري پاسې ترای به ماښام يې په هوټل به ودرېږي او آی به ټوله ورځ مقصد دا دی چې په سرلک خونې ولاړې لو به کوې نو مشقت خو په دې کښې ډېر ده خو بیا هم مونږ وایو چې دا هر مشقت چې دا هغه مقصد دا دی چې هر هر چکم دی حرج دا سبب دی رخصت نه جوړیږي ټیک ته پدې کې حرج دا په هغه کې حرج دا خدا حرج دا سبب نه جوړیږي هغه جوړیږي ولی دې کې شریعت د ډیرو شیونو چې دا لحاظ ساتلی ده ګوره که دا شریعت حرج جوړ کی داسې شی نه او دا حرج دا شریعت معتبر کی سبب د رخصت تی پاره نو بیا به د هغه اصل حکم چې دا اصلی حکم هغه به تقریبا هغه حلیه چسی هغه به بګاړ شي آبا بگاڑ شی ځکه چه ټول امت چه وی امت هغه خامخا په څه کارونو باندې لګیا وی او په هغو کارونو کی د معاش په ګټلو کی یقینا چه وی مشقت وی نو که دغه بیا مقصد داده چه معیار دی هغه رخصت وګرځاوه چه دغه حرج بیا خو به د هغه اصلی حکم هیڅوک نه ادا کئ او د هغه اصلی حکم حلیه به چه څه بگاڑ شی لهذا په دې کی اګر که ډیر مشقت ولی نه ده شریعت دا نه ده معتبر کړی او سفر ولی چه ده معتبر کړی ده ځکه چه سفر همیشه نی آ کله کله یی وی تو عام وګوره کنه په سو کی په سو کی پنج فیصد خلق په په سفر وی پنج هغه د تاسو مون خو په سفر نه یو دا خو مون خو دلته اوس کډه ورته چدا اچھا ولې د اقامتون ات مکړې دې ته سفر نه وای اله به 5% خلک په سفر باندې چې آب مسافرین ګڼ شي او د 95% امت آب چوي آب مقصد دا چې مقیم ګڼ شي نو د سفر کې چې کوم مشقت ته هغه معتبر شي ځکه چې په دې سره د هغه اصلي حکم حلیان بګار کیږي او الته مشقت هم پروت په ناوخت په یی یا به مقصد ګاډی ورته ودری یا به نه ودری مخکی خو دی اوښانو سفر وو د هغی اولنی مخاطبینو حالت څه ده معتبر شوی ده نو دی وجوهاتو په بنا باندی هغه حرج معتبر ده او د بل په مزدوری کی چکم حرج دا دا معتبر ندا بیماری حرج معتبر دا او مشقت حرج چکم دی او یو مزدوری حرج معتبر ندا ځکه چی بیماری کلا کلا او دی سره خو کدغه سی هر حرج معتبر شی بیا به د هغه اصلی حکم او بیا به رخصت رخصتی بیا به هغه اصلی عزیمت چی کوم دا هغه به تقریبا چه سی عنقا شی عنقا له دنیا نه هسې تاسو په دې فلسفې باندې پوه شو زبردست خبره یې نه وکړه نو تاسو عنوان ورته کېښودلی شو ليس كل حرج سببا للرخصة بل الكثير الوقوع فيه ابتلاء عام سبب لها دا سبب رخصت پار جوڑی گی داسې چې مثال خامخا به مقصد هغه کئ ینفی العنا دا خو به مقصد دا دئ چې بیا نفی کی هغه عنا یعنی هغه مشق تعیب و مقاسات التعیب وهو المعرف لانقیاد الشرع او دا هغه مظهر وی لپاره د انقیاد د شرع و استقامت النفس نو دی وجوهات په بنا باندې والرخصة في جميع ذلك تفضي الى اهمال الطاعة فاقتضت الحکمة نو حکمت دی خبری تقاضا وکړه حکمت شرعیه الا یدور الکلام الا علی وجوه چه کلام کلام دی دایر نه یی خبره دی حکم دی دایر نه یی مگر په هغو وجوه باندې کثر وقوعها چه هغه وقوع زیات وی وعظم الابتلاء بها او په هغه باندې اختبار هغه غټ وی لا سیما فی قوم نزل القرآن بلغتهم خصوصا دی هغ قوم متعلق چه دی چا په لغت باندې قرآن چه نازل شوی ده وتعینت الشریعه فی عاداتهم او دی چا عاداتو دی وجه نه شرعی احکاماتو تعین راغلی ده هغه لحاظ دی پکی وساته سی نو هغی علاقی کی به سفرونه ډیر مشکل وو او کله کله به او څه اسفار به مشکل وو نو دی وجه نه مشقت په دی کی وو نو شریعت د رخصت دار و مدار آ په دی باندی بیا چه که دغسی مشقت باندی وګرځاوه تاسو په دی خبری پوه شوی یا بیماری باندی چه که وګرځاوه هسی عام حرج چی دی ملاحظی دی کون دی طاعت نه مؤثر بالخاصیت متیٰ ما امکن تر چو پوری یو وار چوی ممکن وی دی وجوهاتو په بنا بس دغه باندی به مونږ عمل کو ولذلک شرع القصر فی السفر دون الاقصاب الشاقه دی وجنا مقصد دا چی شریعت کوم ملاحظه کړی دا نو دا طاعت دا مؤثر بالخاصیت نو دینه به مونږ تجاوز مناسب نه چی تجاوز وکړی سی دی وجنا مشروع دا قصر په سفر کې نه په اقصاب شاقه کې ځکه چی د طاعات دا مؤثر بالخاصیت په تر چو پوری چی اور ممکن ای نور به مقصد دا دی چی هغه نفس چی مشقت مونږ کای مقام دی چاو ګرځو دا لی بیا مونږ وایو چی بس دی ته رخصت تا که ده کی مشقت وی او که نه وی مونږ وایو چی دی کی به چی وی رخصت وی بیا قضا اوس تر ته تقسیمای قضا نور خو بیا دی اصول فقه مسئله ده خو هسی غټ غټ دی تاخ کئی والقضاء منه قضاء بمثل معقول ومنه بمثل غیر معقول قضاء بیا په دوه قسمه ده یو قضاء بمثل معقول او یو قضاء بمثل غیر معقول المنز قضاء په منز سره نو دا قضاء بمثل معقول ده او روزی فدیه ورکول نو دا قضاء بمثل غیر معقول ده ولما كان أصل الطاعة انقياد القلب لحكم الله ومؤاخذة النفس بتعظيم الله اصل دی طاعت خود انقياد القلب دی اللہ تعالی حكم دی پارا ومؤاخذة النفس بتعظيم الله تعالى تعالی نو کان کل من عمل عن غير قصد ولا عزيمة شه جی ولما کان اصل الطاعت انقیاد القلب لحکم الله ومؤاخذة النفس بتعظیم الله چه کله داسی و کان کل من عمل عن غیر قصد ولا عزیمت یا او هو من جنس من لا يتکامل قصده یا دی داسی سڑای وی چه ایغا قصد کامل نی یا ای قصد وی نی یا ای قصد کامل نی او په دې باندې به مقصد دا دی بیا تنګی نه وي شریعت ځکه بیا په دغسې خلکو تنګی نه دی ایښی لکه رایسته کنه وعلی هذا ينبغي ان يخرج قوله صلی الله علیه وسلم رفع القلم عن ثلاث درې کسانو نه قلم چه ده پورته شوی ده نایم نه اوس نایم ایغه پار کس دوی قصد نہیں غریب پارا نو چی قصد نہیں نو مقصد دارنگے مجنون مجنون قصد کامل نہیں دارنګه سبی حتی یحیغ قصد کامل نه وی او هغه مواخذه د نفس بالتعظیم نشی کولای ځکه شریعت بیا د هغه نه مقصد دا ده چی احکامات چه دی هغه ساقط کړی دی شه جی مولاي صل وسلم دائما ابدا په آرایش سره، آرام سره د زندګی تیرولو تدابیر سوچ او سوچونه سوچ کول دی ته چوتای ارتفاق بیا ارتفاقات څلور وو یو ارتفاق اول وو بلکل ټیټ جنگلی زندګی حیوانی زندګی چه په هغه غرونو کی او په ګوټونو کی کوم خلق چکی اوسی او یو ارتفاق ثانی وو هغه تمدن چی کوم تهذیب دی تمدن و شهری زندګی و او بل ارتفاق ثالث و هغه وړوکی نظام حکومت ضلعی یا صوبائی سطح باندی یا یو قبایلی نظام سسټم او یو ارتفاق رابع و هغه مرکزی حکومت او یو عظیم بلاک چی هغه وړوکی حکومتو کی کوم منازعات وغیره را درومی سبا هغه چه کئی حل کئی دې ته مو ارتفاقات او دا بحث مو تفصیلا چو آ تیر کړی ؤ اوس انبیاء کرام چی دی اوس په هر قوم کې په هر قوم کې دوا داسې خلق پکار دی چې هغه د دغو ارتفاقاتو باندې پوهیږي نو اوس دوه قسمه خلق دي ځنې داسې دي چې يو خپل عقل او سوچ او سمجھ دې وجې نه د هغه انسانانو مفاد عامه او د انسانانو مفاد کلیه او مقصد دا ده چې د هغې هغه ارتفاقات سوچ آدو کولای شي د خپل فهم دې وجې نه او بل هغه قسم خلق دی چی آ دی خپل فهم دی وجه نه نه بلکہ دی اللہ تعالی له طرف نا الہام او وحی په ذریعے سرا هغه مقصد دا چی دی ارتفاقات و اصلاح او د ارتفاقاتو سوچ هغه دا چه کولای سی کولای شی نو دا دوه قسمه خلق دی په دی دواړو کی بهترین اول نمبر خلق هغه دی چه الله طرف نه هغه اصلاحات هغه مقصد دا دی چه په ده باندی څه کیږی القا کیږی او هغه خلق سوک دی چه الله طرف نه دا دی امت او دی خلقو هغه انتظامی امور او صلاحیتونه چه په دی کی دو اخروی او دنیوی فایدی دی او په دی کی نقصانات یا خلق څوک تی انبیاء کرام دی نو اصل درجه بیا په دی کی دی چا ده هغه دی انبیاء کرام ده نو ټیک ته دی کی شک نسته چه انبیاء کرام شاہ سے وی چه دی کی شک نسته چه انبیاء کرام بعثت اصلی مقصد هغه خلق عبادات طرف ته چه دی متوجه کول دی خو دې باوجود دې کې شک نسته چې ترویج دې ارتفاقات صالحه و ترویج دې ارتفاقات صالحه و او تقلی او قلع دې اغا رسوم باطله و دا هم دی مقاصد دی نبوت نه چی دی دی او دا په مقاصد دی نبوت کی داخل شئی نه دی چی یو نبی با په خپل وخت کی مقصد دا دی چی د خلقو هغه ژوند چی کوم طریقی وی په هغه باندی به یې هم نظر وی او د هغه چی کوم هغه ارتفاقات وی او کوم خلقو باهمی میل جول وی باهمی فیصلی منازعات وی او باهمی ژوند تیرول وی د هغه قوانینو او دستور العمل باندی به یې چه وی نظر وی ولی هر نبی چه راغلی ده یو دستور العمل او آیین یې چه ده ملت ته پیش کړی ده چی ددی آیین مطابق په تاسو چه کو ټیم تیروو نو دو په ترویج دی ارتفاقاتو کی چه دا مقصد دا دی چه دا هم دی مقاصد دی نبوت کی شامل شئی ندی او بل په تقلید رسوم باطلو کی تاسو ته ما مخکی ویلو چه شرایع مقصد دا دی چه دا رسوم چی دی رسوم دا په ارتفاقاتو کی په منزله دی چا دی قلب دی په جسد کی لکه زړه حیثیت په جثې کی چه کوم وی دارنګه د رسومو په ارتفاقاتو د یوه قوم کی دارنګه چه وی دخل وی او د رسوم چه وی رواجونه دا د قوم په هغه فطرت کی داخل شده شیونه یی او دا د قوم د فطرت نه نه وځی حتی تقطع قلوبهم تر دې چې د دوی زړونه چه سی ټوکړې ټوکړې کړل سی داسې د قوم په هغه کې چې وی حلول کړی اوس د رسوم دوه قسمه ځنی رسوم داسی وی رواجونه چی هغه واقعی دی قوم دی پاره په هغی کی فایدی پرتی وی او هغی کی قوم هغه حالت چی کوم دی سینوار کول وی او هغی کی قوم مقصد دا ده چی یو صلاحیت طرف ته چکه روا دوا یی یو داسی رسوم دی او یو داسی رسوم دی چی هغی سره دی قوم کله کمه کیږی او هغی کی مقصد دی قوم خرابی وی خو لیکن یو رسم چی وی جوړ شوی وی ولی جوړ شوی وی دې وجې نه جوړ شوی چه داسې بادشاهان داسې امراء په دو مسلط شوی چه هغه د مفاد عامه لحاظ نه ساتی او د مفاد جزئیه لحاظ ساتی نو د خپلو مفادو د پاره یې څه رواجونه جوړ کړی او دو ته پکې فائده یی خو خلق خو اکثر پوهیږی نه بیا یې هغه رواجونه ټینګ نیولی او که یې اګر که مقصد بیا دو پوه شی چه یاره په دې کښې خو فائده داده بیا د دو زړه نه هغه شی نه وزی نه نو دا هغه رسوم باطله نو د انبیاء کرام د دو مقاصد د نبوت نه دا خبره هم ده چی دو به د هغه ارتفاقات صالحه ترویج کئی او چی کوم رسوم باطله دی هغه به کله کمه کئی او چی کوم رسوم قابل د ترمیم او د اصلاح دی هغه به اصلاح کئی او چی کوم رسوم بر حال خود پریښودل پکار دی او په هغه کی څه سقم انتظامی یعنی معاشی لحاظ سره او معادی لحاظ سره یعنی اخروی او دنیوی لحاظ سره په کې ته څه سوق هم نه وي نو هغه به چې پرېږدي برحال خود پرېږدي تاسو په دې خبره پوه شو بس شاه صاحب په دې باب کې دې خبرې چې غواړي بیانول غواړي لکه حضور صلی الله علیه وسلم چې راغی نو مقصد دا دی چې اوس ته وګوره بیا به درته بیانوي ټول خپله دی عشر او دی خراج او غچ کومی دا کئی قباز او نو شیروان بادشاہ ایجادات و شریعت پا کتلک ترمیم کو اغا دی عشر او خراج او دا احکامات پری خودل د قسامت دا مقصد دا دی چی عبدالمطلب صاحب حکم کړی وو دارنګه مقصد دا دی چی دی هغه قصاص والا می جتا طویل وو چی مخکی دو لس اوښان ورپاره مقرر کړی وو خو په دی باندې خلق دی هغه نه نه منع کیدل دی قتل و قتال نه نو بیا سل اوښان مقرر کړ شریعت چی راغی هغه احکامات یې په هغه طریقې چه کړه پریښودل ها البته که کوم رسوم باطله وی نو هغه بیا تبدیلی پکار ده هغه تبدیلی پکار ده خو دا به شاه صاحب بیان کی چه ګوره یاد ساتو چه هغه کوم رسوم باطله شریعت میټاو کئی او هغه په جای باندې نور مقصد احکامات راړی نو هغه نور احکامات پداسی وی چه هغه به هغه رسوم باطلونا مقصد دا چه بالکل بداسی نی چه هغه سره هیڅ مناسبت نی بلکه هغه به د دوئ ذهن او د دوئ مقصد دا دی چه هغه عقول هغه احکامات هم منی یا به مقصد دا دی چه دوئ په هغه هغه به دوئ خوا ته مقصد دا دی چه قابل عمل وی عمل به یې په کړی خو څه پکې ته ګډوډی به وی او یا به د داسې یو نبی احکامات هغه دوئ ته مخکې نه هم رسیدلی او هغه نبی او هغه نیک خلق به دوئ خوا ته مشهود لهم بالخیر وی نو چا کوم په دې متبادل حکم را درومي که نه آ متبادل حکم به داسې نه وي چې آ به بلکل غیر مانوس وي بلکې آ به چه وي مانوس شی نه وي تاسو په دې پوه شوئ او یا یو نبی وي مقصد دا دی چې دا کار داسې احکامات چې کوم په هغه قوم کې کوم د غټو غټو جګړو اسباب دي نو نبی راشي د هغه غټو غټو جګړو چې کوم اسباب جوړېږي په قومیتونو کې هغه اسباب و کله کمه وکړي یا کله وړو وړو جګړو دی پاره یو شای سبب جوړیږی نو نبی رایسی دی هغه وړو وړو جګړو هغه اسباب هم چه کی قطع کی چه قوم په یوی لړی باندی رو پیری او مقصد دا ده چه یی کی منظم یی کی او مرتب یی کی او اکی یوی جنډی لاندی چه کی جمع کی او په قوم کی تشتت او مقصد دا ده چه افتراق دا بلکل چه کی ختم کی هسی تاسو پدی خبری باندی پوه شو دا خبره درته بیانوی او بل ټیک ته انبیاء کرام دا به د ارتفاقات صالحه ترویج کئی خو ارتفاقات دوه قسمه دی یو داسی دی چی ځنی خلق افراط کئی ارتفاقات په معاملې کی او ځنی خلق تفریط کئی ځنی خلق دا ذهنیت لری چی بلکل بس ټوله توجه مادی طرف ته پکار ده لکه نن سبا انګریزی خوان طبقه او د تاسو او مونږ ځنې د ځان ته چې د تهذیب یافته او جدید ترقی یافته عالمان وایی دا وایی چې مقصد دا دی چې ټوله توجه چا ته پکار ده ارتفاق ته انګریزی زده کول پکار دی فلانی ده ټوله توجه دی ارتفاق ته پکار ده پوه شوې نو ځنې خلقو دا نکته نظر ده او ځینو خلکو بیا دا نکته نظر ده چې نه نه دا شیونه بالکل ارتفاقاتو ته توجه نه ده پکار نو ځنې شیونو ځنې خلکو به په ارتفاقاتو معاملې کې افراط نه کار اخیستو لکه ملوک تی عجم واخله په پوه دو به په دې معاملې کې د افراط نه کار اخیستو بس سو فیصد توجه به دنیا ته وه عیشونه به یې اوړاو کول، غټې غټې بنګلې به یې جوړولې، کم سے کم چې له زرو روپیو زرو روپیو نه زرو دراهمو نه به یې کم تاج چا په سر و، هغه به یې بالکل په سردار باندې نه ګاڼه او دا مقصد په یوه یوه خوراک باندې په لکونو پیسې ګانې لګوه او دا کوه، نو دا په هغه ارتفاق په جانب کې چه کول دي؟ افراط کول دي. او ځنی خلق به بیا داسی وو چی د ارتفاق په جانب کی به یې چه کړی وو بلکل تفرید کړی وو او لاړ به په یوه ګوټ کی به چیرته ناست وو او مقصد په صحرا باندی به یې پاڼی خوړلی او ویل به یې چی بس زه نه واده کوم او نه هیڅ کوم نه می دنیا سره هیڅ تعلق نشته او داسی او چیرته په غرونو په یوه ګوټونو غارونو کی به اوسیدل نو دوئ به د ارتفاقاتو په جانب کی بلکل تفرید کړی وو حضور صلی الله علیه وسلم راغی د ملوکو د عجم چی چوره رسوم وه چی د زرو لوښی استعمالول وه او د وریښمو لوښو استعمالول وه او ډیر بی جایه پیسو لګول وه او دا ټول رسوم فاسده دی دو و په هغه باندی رد وکړ او صراحت یی په وکړ چی دا شی حرام ده دا شی داسی ده دا مکروه تحریمی ده دا فلانی ده دا فلانی ده او چی کوم مقصد دا دی چی هغه بل جانب خلق و په هغه باندی حضور صلی الله علیه وسلم چه وکړ رد وکړ چه نه بلکل داسی نه دی پریښودل پکار چه د ارتفاقاتو نه بلکل سایه کټ سی و د حضرت عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنه د تبتل اراده وکړه حضور صلی الله علیه وسلم ورته وویل چه زه دی دی پاره نه یم را استولای سوی چه د یهودیت او د رهبانیت چه ورکړم مقصد دا دی چه ترویج ورکړم یو صحابی چه هغه غزا ته تللی وو نو هلته یو غار ولیده په غره کی هغه کی څه توشی پرتی وی څه خوراک سامانونه پراته وو نو ده دا سوچ وکړ چه یاره زه بیا واپس سم نو حضور صلی الله علیه وسلم سره به مشوره کوم چه دغ غار ته زه راځم او دالته به عبادات کوم او په یو ګټ کی به ناست حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل چی زه رهبانیت ته پاره نه راستولای شوی چی دی هغه ته نو مقصد دا دی چی حضور صلی الله علیه وسلم منځ کی داسی په یو اعتدال سره خبره وچلوله چی په دی ارتفاقاتو معاملی کی په دی کی دی بلکل افراط هم نه چی پوره توجه دی ارتفاقاتو طرف ته سی او دنیوی معاش طرف ته یو بل نه سبقت او دنیا حاصلول او الله تعالی بلکل مقصد دی هغه ذکر دی هغه یاد ته چکی پریږدی خو بلکل داسی هم نه چه هغه ارتفاقاتو نه بلکل قطع نظر که او یو جنگلی زندگی چه که اختیار که نه شریعت دی دی منځ کی منځ کی لار چکړه وچلوله دا دی ټول باب چه سلا حاصل خلاصه سلا عبارت ته ګورو عبارت آسان نه ټول شیونه مخکی تیر شوی بیا به ګوره دی مسئله تشریحی شا جی تاسو عنوان دی تداسو کی خدلای شو ترویج الارتفاقات الصالحه وتقلیع الرسوم الباطله من مقاصد النبوه باب اقامت الارتفاقات و اصلاح الرسوم قد ذکرنا فيما سبق تصریحا او تلویحا دی وای چې مخکې دا خبرې مونږ یا صراحتا ذکر کړي یا اشارتا ان الارتفاق الثانی والثالثه چی ارتفاق ثانی او ثالث مما داد ایغی قبیله ندی جبل علیه البشر چی پدی باندی انسان خلقت گویا شوی دا او داد انسان فطرت کی داخل شوی دی وامتازو به عن سائر انواع الحیوان او د دې ارتفاع کې ثانی او ثالث دی وجنا دو ممتاز ګرځیږي د نور انواع د حیوان نه محال ان یترکوهما نو دا خبره محال ده چې انسانان ولګي او دا ارتفاع کې ثانی او ثالث پریدی یا پری خون دی او یهملوهما یا بالکل اهمال درجه کی کی وانهم یحتاجون فی کثیر من ذلک او دا انسانان محتاج دی پدی ډیرو معاملو کی الی حکیم پدی ارتفاقات و معاملے کی محتاج دی یو حکیم ذات تا عالم بالحاجت چی هغه به ددوی په حاجاتو باندی عالم وی و طریق الارتفاق منها او په طریقو دی ارتفاق باندی به ورته خدای پاک علم ورکړی منقاد للمصلحة الکلیہ او دی به تابع دی مصلحت کلی وی داسې سړی به چی هغه به خپل مفادات قربانۍ او مفادات ته قوم او مفادات ته ملت په چکۍ غوره کئ. اما مستنبط بالفکر والرویة نو دا به بیا دا دده دا شئ نه دا به یا مستنبط بالفکر والرویة وی او یکون نفسه قد جبلت فیها قوة ملکیة یا دا به انسان به داسی چی دده په نفس کی به قوت ملکیة خدای پاک پیدا کړی وی فیکون مهیئا لنزول علوم من الملأ الاعلی نو دی به بیا مهیئ دی